زموږ ورور محمد ابراهیم چې د پکتیانې اړیکه نیولې وه چې قصاب په خپل جمع کې لمونځ کول یو خو مصفوح وینه ده چې هغه نوې د حیوان نه راوځي د حلالولو په وخت کې دا نجسه وینه ده په دې کې شک نشته چې هغه د رګونو وینه ده هغه پلیته ده نجسه ده یو هغه وینې دي چې البته د رګونو وینې نه دي نورې په غوښو کې لاندې باندې هغه پلیتې نه دي نو که د قصاب جامه که د قصاب جامه په دغې مصفوحې وینو باندې لړل شوې اوسیږي یعنې هغه وینه چې د حلالولو په وخت کې د دې جامې ته بادیږي او د دې جامې وي پې هغه نجسه ده په هغې جامې باندې د دې مونځ نه کیږي هیڅ شک نشته دی په دې کې اما که غیر د هغه نورې وینې اوسیږي که غیر د هغه نورې وینې اوسیږي چې د غوښو وینه پې لګېدلې اوسیږي بیا په هغه باندې د دې مونځ کیږي خو هغه مسفوح وینه که د دې په بدن کې او د دې په جامو کې اوسیږي د دې مونځ هغه جامو سره صحیح نه دی او اول دا چې یو سړی دروغ وایي او وروسته د هغه د خپله خبره تصحیح کوي یو د بنده کار دی یو د الله رب العزت کار دی هیله ده چې الله رب العزت انسان وساتي خو تل لپاره به انسان دا کوشش کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی که تاسو د یو نیکی قصد وکړئ هغه قصد هغه کار وم نه کړئ الله به تاسو ته اجر درکوي خو که تاسو د بدی قصد وکړئ تر څوم چې هغه بدی نه کړي الله تاسو ته جزا نه درکوي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره ریښتیني او صادقه اوسو که چیرته زموږ نه دروغ صادریږي نو باید چې د هغه نه وروسته متصل توبه وباسو او د ګوتو سره کول خو البته ښځو لپاره پروا نه لري خو نارینه و لپاره دا کار په کار نه دی او دپاره حرام دی ګل رحمان زموږ ورور چې دی هم د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې بې کیفیته دواګانې ځینې سوداګر واردوي او ډاکټران هغه هم خرڅوي هغه سوداګر خو الله وهلی دی په دې کې شک نشته دی چې هغه بې کیفیته دوا واردولو لپاره چې ځان دپاره ګټه حاصلوي د هغې په ګټه کې د حرمت کې هم څه شک نشته دی او دا مسلمان ډاکټر که په دې باندې پوه شي چې دا بې کیفیته دوا ده او دا د مریض هغه درد ته کم درمان نه کوي هغه ته کومه ګټه هم نه رسوي نو ډاکټر چې د دې لارې نه دواخانې والام چې د دې لارې نه کومې پیسې لاسته راوړي دا هم حرامې دي ډېرې باکیفیته دواګانې هم شته دی نو باید چې زمونږ سوداګر هغه هم واردې کړي او کم مسلمان ډاکټران چې زمونږ دي باید هغه اصیلې دواګانې دوی ورته نوشته کړي که بیا دواخانې والا غلطې ورکوي نو جرم به د دواخانې والا یي د خلکو په وینو باندې بازي کول یا ساتیري کول دا په کار نه دي د الله نه ویره ډېر ښه کار دی نجیب الله چې دی هم د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې اوله مسئله او مسئله د محاذات وه چې یو سړی د خپلې ښځې سره په کور کې یو ځای مونځ کوي په دې مسلې باندې زه څو واره غږېدلی یم که یو امام پسې اقتدا کړې وي کې خور یي کې مور یي کې ښځه وي چې څنګ په څنګ ولاړې اوسیږي د دواړو مونځ فاسد دی او که څنګ په څنګ ولاړ نه وي نو بیا خو پروا نه کوي او که بیل مونځ وي یعنی امام پسې اقتدا نه وي کړي هر یو ځان ته مونځ کوي خو څنګ په څنګ ولاړ دي زموږ فقها ویلي چې دا مونځ مکروه تحریمي دی او غیر د دې که ځان ته مونځ کوي هغه یو ځای ولاړ ده په یو کوټه کې دا بل ځای ولاړ دی په دې کې بیا باک نشته دی ډېرې زیاتې حوالې ما په دې هکله ورکړي زه نه غواړم چې هغه د ردالمختار او د عالمګیري عبارتونه تاسو ته وایم او د هغو حوالې درکړم او پیوند مختلف پیوند په دې کې باک نشته حبیبي صاحب او د کونړ نه اړیکه نیولې وه چې مخکې د ماښام نه دوه رکاته مونځ البته د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین دا نه کوي او ځینې نور امامان دي چې هغوی یې د اذان نه وروسته البته دوه رکاته مونځ کوي او وروسته دغه نه د ماښام مانځه کې درېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله په ویناو کې دا نشته دی او د خصوف او کسوف په هکله به انشاءالله د ایمیل ځواب ته چې راولو په هغه کې به زه وغږېږم عبدالستارو زموږ ورور چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه څوک چې قرض نه ورکوي پیسې هم لري دا د هغه حق دی د هغه بنده حق په دې باندې باقي دی او په هیڅ طریقه باندې دا معاف کیږي نه باید چې د حقوق العبادو نه په هره طریقه چې ځان خلاص کړي نو ګناهګار دی پکې خو شک نشته چې نه ورکوي کایناتو زموږ خور چې دی هم د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه چې په یوې خور باندې د یوې روجې روجې پاتې لا د هغه قضایي نه یې راوړي بله روجه راشي په دې کې بیا هم ولادت وشي د دې روجې هم پې پاتې شي مسله د قضا تر څو چې زمونږ یوه خور او ورور توان د روجې د نیولو ولري هغه فدیه نشي ورکولی تر څو چې توان د روژې د نیولو ولري هغه فدیه نشي ورکړی د روژې قضایي په دې باندې لازم ده تر څو چې ستا ماشوم ستا په غیږ کې دی ستا شودې خوري او ستا د روژې په نیولو باندې هغه ته تکلیف رسیږي تر هغه وخته مه نیسه په هغه وخت کې چې ماشوم د شودو نه بیل شه په هغه وخت کې تاسو روژې ونیسئ خو تر څو چې توان د روژو د نیولو ولري او عذر نه هغه فدیه نشي ورکولی د روژې قضایي په دې باندې لازم ده عبدالله مبارز زموږ ورور چې دی هم د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې ځنې خسران د خپل انګورانې ښکلوي په دې باندې زه وغږېدلم مخکې تفصیلا چې زموږ فقهاو دا لیکلي چې مسب بالشهوات یا قبله یعنې ښکلول په شهوت سره د خسر د خپل انګور دغه ښځه د خپل په زوی باندې حراموي کله چې خسر جګ شي د خپل انګور کل کې حتی صدر شهید دا ویلي که په شهوت وي که نه وي دغه ښځه د خپل په زوی باندې حرامېږي دا په کار نه دی یا خو انګور جګیږي د خپل د خسر لاسونه ښکلوي اصلا دې مسایلو ته ضرورت نشته دی باید چې په جدي توګه باندې قدرمنو اوریدونکو دیو نه موږ او تاسو ځان وساتو هغه احترام چې په زړه کې تاسې لرئ هغه کفایت کوي دا نه چې تاسې په مخ ښکل کې یا په سر ښکل کې یا د جګ شي لاسونه ښکل کې دې مسایلو ته اصلا ضرورت نشته خو سر خو لا پرېږده په ځینو ځایونو کې د لیور لیورونو سره البته ستړي مشي کوي لاس ورکوي ښکلوي دا د اسلام په دایره کې ډیر حرام کار دی او په داسې ښځو په داسې سړیو باندې د الله لعنت ورېږي او په قبریو باندې د بنګړیو ماتول یا هلته کاڼی وهل چې کله قبر ته ورشي هغه شناخت په کاڼي وهي دا ټول خرافات دي دا ټول بدعات دي د اسلام په مقدس دین کې دې لپاره اصلا کم اساس نشته دی خالجانه څه وخت لرو ربه شو ده څه یې ملو ځواب به اوس ووایم څه به ته چې زیره واخلم نوید احمد زمونږ ورور چې دی د کندهار نه ماته ایمیل راستولی و او د تعلیم الاسلام چې اسلامي راډیو ده واقعا ډیر کار یې کړی په قندار کې د هغو هڅې او د هغو کارکردګي زه ستایم د هغه کارکوونکی دی مخکې ماته ایمیل راستولی و د هغه ځواب ما ورته لیږلی و خو له بده مرغه چې هغه ځواب نه دی اوریدلی او اوس د تعلیم الاسلام راډیو کې راته ښکاري چې تخنیکر دی لکه تا غوندې خالد جانه او دا ویلي چې انشاءالله یو ورځ به سره وینو د ستا د لیدلو لیوال یم انشاءالله که ژوند باقي وسخي داد فائز و زموږ ورور چې دی هم د زابل نه ماته ایمیل استولی د ټوپک کار په هکله باندې پوښتنه وکړه چې د هغه مصفوح وینه تویه شي آیا دا حلال دی که نه دی په دې کې زمونږ فقهاو ډیر لوی بحث کړی دی ډیر طولاني بحث یې کړی وخت ډیر کم دی چې زه درته پې وغږیږم هدایه په څلورم جلد کې په څلور سوه شپږ نویمه صفحه کې هدایه په څلورم جلد کې بیا هم په څلور سوه شپږ نویمه صفحه کې په دا څلور سوه شپږ نیمه صفحه کې تقریبا څلور ځایه په دې مسئلې باندې بحث کړی انشاءالله زه به تاته ایمیل هم وکړم خو صرف خلاصه به دوه خبرې زه تاته وکړم چې اوس پوه شوې پوه شې په دې باندې ذبحه او حلاله د حیوان په دوه طریقو باندې ده یو هغه ذبحه ده چې هغه ذبحه اختیاري وي چې د انسان په اختیار کې په خپل لاس باندې حلالوي دې ته ذبح اختیاري ویل کیږي او دویمه ذبحه هغه ده چې د انسان د اختیار نه خارجه وي لکه ډیر د لرې ځای نه یو حیوان ښکار کیږي په ټوپک باندې ویشتل کیږي یا په نیزې باندې ویشتل کیږي چې دې ته ذبح ذبح استراري ویل کیږي دې ته ذبح استراري ویل کیږي خو په ذبح اختراري کې په ذبح استراري کې قطع کول د رګونو دا ضروري دي ګوره نه په ذبح استراري کې قطع کول د هغه رګونو چې په غاړه کې دي دا ضرور نه دي بلکې زخمی کول د هغه ښکار کفایت کوي په ذبح استراري کې د غاړې د رګونو پرې کول دا ضروري نه دي بلکې هلته صرف زخمي کول د هغه کفایت کوي اما وروسته چې تا یو حیوان ښکار که هغه تا ته ژوندی لاسته راغی نو بیا په دې صورت کې د هغه د غاړې د رګونو پرې کول بیا هم ضروري دي په ذبح استراري کې د غاړې د رګونو پرې کول ضروري نه دي خو کله چې تا ښکار وکړه هغه ښکار د ژوندی لاسته راغی نو په دې صورت کې بیا د غاړې د رګونو پرې کول هم ضروري دي اما که مسله داسې وه چې تا په ښکار باندې کومه په مرمۍ باندې یو ښکار دی ویشته په ټوپک باندې ته لاړې چې هلته مړ دی یا ژوندی دی که ژوندی په دې کې خو باک نشته دی هغه حلال دی په دې کې هېڅ باک نشته دی اما که لاړې چې هلته هغه پروت دی مړ دی و ځینې ټوپکونه دي چې البته په ډیر شدت سره د دیو په ضربې باندې هغه حیوان مړ کیږي او د دیو په زخم باندې نه مړ کیږي د دې په حرمت کې کم شک نشته دی نو وګورو چې موږ هغه ښکار چې تا په ټوپک باندې کړی دی چې هغه په واسطه د جراحت او د زخم باندې مړ دی یا په سبب د هغه فشار چې د ټوپک پې راوستی دی په هغه باندې مړ دی نو که په جراحت باندې مړ وي په دې کې شک نشته چې هغه حلال دی او که د فشار او د ضربې د وجې نه مړ اوسیږي نو هغه بیا حرام دی د هغه په حرمت کې شک نشته دی او که داسې مسله وه چې تا ته نه معلومېده هم زخمی دی او مړ شوی هم دی چې آیا دا د ضربې د وجې نه مړ دی او که د جراحت او د زخم وجې نه مړ دی نو زمونږ فقهاو دلته دا ویلي دي زمونږ فقهاو دلته دا ویلي چې احتیاطا دې ته هم حرام باید ویلی شي چې دا حرام دی په دې کې ډېر لوی مسائل دي ځینې ټوپک دي چې البته جرح کوي فشار نه لري او ځینې ټوپک دي چې البته جرح هم لري فشار هم لري دا به انشاءالله په ایمیل کې زه درته تفصیلي ولیکم اوس وخت ډېر کم دی چې دا ټول زه تاسو ته بیان کړم خو خلاصه به دا درته وایم چې په ذبح اختیار استراري کې پرې کول د غاړې د رګونو دا ضروري نه دي خو که ژوندی لاسته راغی بیا به پرې کوي او هغه ښکار چې تا په ټوپک باندې وکړه که ژوندی لاسته درته راغی که ژوندی لاسته درته راغی دا حلال دی په دې کې شک نشته دی او هغه ټوښکار چې تا په ټوپک باندې وکړه که د جرحې او د زخم د وجې نه مړ شوی هغه حلال دی او که د فشار د وجې نه مړ شوی اوسېږي د ضربې د وجې نه هغه حرام دی او که تا ته نه دی معلوم چې آیا دا د ضربې د وجې نه مړ دی که د زخم د وجې نه مړ دی نو دلته بیا هم فقها ویل چې باید ترجیح حرمت ته ورکړل شي او دې ته حرام ویل شي دا خو لا پرېږده په ټوپه کې وړي مړي پراته او سبا یې راټولوي بیا یې حلالوي زمونږ یوه خور وه چې دې هم د کندهار نه ایمیل کړی تقریبا درې څلور پوښتنې را استولې دي اوله پوښتنه ده چې ښځه د مریضي په حالت کې یعنی هغه ماهوار عادت د ښځې چې کومه دعا ولولي ذکر و اسکار کولی شي خو د الله رب العزت کلام شي لوستلی ذکر هم کولی شي خو الله یادولی شي خو د الله کلام شي لوستلی او د مریضي په حالت کې د قرآن درس شاګردانو ته رد المختار تقریبا پنځه شپږ ځایه په دې باندې حوالې ورکړي زه به حوالې درته نه وایم صرف دومره به تا ته ووایم چې د ضرورت د وجې نه شاګرد ته تعلیم د قرآن کولی شي خو ټکی په ټکی به وایي الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین داسې قرائت به مسلسل هغه ښځه چې په حالت د مریضي کې شاګردانو ته نشي کولی ټکی په ټکی کولی شي او همدارنګه دا بسم الله الرحمن الرحیم چې وایي دا به په نیت ذکر وایي نه په نیت د تلاوت باندې او هغه عکسونه چې د مړي نه اخیستل کیږي مړي ته عذاب رسوي که نه البته د ګناه خدا نو مړی بیچاره هلته خو د هغه په اختیار کې څه نه دی چې دی منع کړي یا یې پرېږدي در څلورمه پوښتنه په دې شکل باندې وه که نوم کتابي نه وي ګناه لري که نه بلکل ګناه لري او د دې ګناه به مور پلار ته راجع وي ځکه یو د حقوقو د اولاد په مور پلار باندې دا دی چې په خپل اولاد باندې اسلامي نوم کیدي بیا چې کله اولاد غټ شه او په دې پوه شه چې زما نوم اسلامي نوم نه دی کولی شي چې د خپل نوم بدل کړي پنځمه پوښتنه یې چې توالد و تناسل په شیطانانو کې شته بلکل شته دی اصل یې د اور نه پیدا دی او وروسته په دې کې لکه څنګه چې انسانانو کې مؤنث و مذکر شته په شیطانانو جنیاتو کې شته او همدارنګه توالد و تناسل لکه څنګه چې په انسانانو کې دی همدارنګه په پیریانو او په شیطانانو کې هم دی احسان الله هغه ونه پوهېږم چې د کم ځای البته په ګوګل کې د چټ غوښتنه کړې نو دونه وخت زه نه لرم جانه احسان الله جانه چې چټ وکړم زما مصروفیتونه ډېر زیات دي